دارنګ آیات نمبر 129 د آل عمران آیات نمبر 180 د آل عمران یوصل یو کم نوی وللہ ملک السماوات والارض د سوره نساء 171 آیات ګورئ یوصل یو اویایم یو ولله ملک السماوات والارض آیات نمبر 18 دارنګي آیات نمبر 120 د آیاتونه د آل عمران دی د مایدی دی سورت انعام کې آیات نمبر 12 دولسم دی دارنګي د سورت روم آیات نمبر 4 سلورم آیات دی د سورت روم لله الامر من قبل ومن بعد من بعد الله رب العزت د پاره لله الامر من قبل ومن بعد مخکې او رسو الله کریم د امر دی د الله اختیار دی من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء دارنګ ذکر کوي سوره لقمان کې لله ما فی السماوات والارض خاص الله الذي اغسو چې اسمانو کې دي چې زمکه کې دي سوره غافر سوره مومن 14 نمبر آیات دی ولله ملک السماوات والارض سورت فتح سلورم آیات ولله جنود السماوات والارض دارنګي و ما یاد دی دارنګ سوار لسم یاد دی د سورته نجم 25 نمبر آیات دا الله په اختیار کې دی هغه چې آرام کوي د شپې او د ورځې هو سمیع العلیم دا سو لله لام چې لتملیک للاختصار للاختصاص راځي کلم مالک لفظ ذکر کړي مالک یوم الدین سورت آل عمران کی آیات نمبر 26 دی او ملک لفظ دام ډیر استعمال لے مالک ملک سورت بقرہ آیات نمبر 107 علم تعلم ان اللہ لو ملک السماوات والارد ملک السماوات دارنگی ذکر کی مالک الملک تو تل ملک من تشا علی عمران 26 کی زمکا د الله په اختیار کې اسمان د الله په اختیار کې سچې د دې په میس کې دي دام د الله په اختیار کې دارنګي د مائده اتل لسم آیات سلو اختم آیات یوصل شلم آیات او سورت انعام کې درې او یایم لو ملک السماوات والارض الله له اختیارات د اسمانو د زمکه دي سورۃ شورا یو کم 50 آیات دي حامیم زخرف 15 آیات دي سورۃ جاسیہ ویشتم نمبر آیات دے دارنګ سورت ناس سورت الناس دې کې دویم نمبر آیات دی سورت بروج کې نهم نمبر آیات دی په دې آیاتونو کې الله علم ملک دې بادشاہی دا تصرف دی ملکوت لفظ قرآن استعمال کړی دی او ملکوت د مبالغه صيغه ده هر چې تصرف الله لده په عنوان د حکم باندې چې حکم د الله دی فیصله د الله ده دا سورت یوسف آیات نمبر 40 ان الحكم الا لله ندا فیصله مگر یو الله لرا ده سورت یوسف کې آیات نمبر 80 اتیایم دی سورت هود کې پنځه سال وختم کې وان تحکم الحاکمین او سورت 3 اتم آیات دی علیس الله بیاحکم الحاکمین عین دې الله غرا د فیصله کوونکو نه نو په عنوان د حکم باندې په عنوان د ملک باندې په عنوان د ملک باندې په عنوان د ملکوت باندې په عنوان د لام الاختصاص او لام التملیک باندې تصرف الله لدی متصرف الله دی اختیارمن الله دی اوس و بزدها تتبين الاشیاء اوس نفی د شرک او نفی د شرک په تصرف د غیر الله نه چې غیر الله نه ملک او تصرف نشته دی دا په درې عنوانات باندې ذکر کړي یو نبی علیہ السلام ته ستا اختیار نه چلیږي دا یو عنوان دی دویم چې د عام معبودانو چې د الله نه سوای د خلک عبادت کوي داغوی اختیار نشتا ملکیت نشتا او دریم نفی دا علا سبیل العموم د ټول مخلوقات نه اول چې د نبی علیہ السلام نه نفی د تصرف وی الله کریم فرمایي سورته مائده آیات نمبر 25 پنځشتم که د نبی علیہ السلام خوخه چلیدلې نبی علیہ السلام غوښتل چې ترته ایمان ملاو شي الله کریم فرمای انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء زما محبوب استا اختیار نه چلی دارنګي سورۃ یونس آیات نمبر 49 یو کم 50 پریشان یما پریشان یم تب می امداد کې اے دا الله رسولا په خپل کار کې حیران او پریشان یم تب می امداد کې امداد د الله نه سوا بل څوک د چا امداد نشي کولی او ظاهري اسباب ته ته سره د پند او چت کا امداد سره کول شي خود د دین علاوه غیبانه اسباب باندې څوک ورچا امداد نشي کولی واقدار ندی د خپل ځان د پاره د نفع حاصلولو نه د ضرر د فکولو مخی آیاتونه په دی باندې چې نبی علیہ السلام مختار او واقدار ندی اوسوی د الله نه سوا چې تاسو را مدد کوئ دا پلان کې سیب دی دا پلان کې سیب دی دا د سر د دی اختیارات دی د سر د دی اختیارات دی نیستان استا دشمن ته استا یو بل رشتہ دار ته اړول شي دارنګ الله کریم فرمایي سورته فرقان درې میات وګورئ د سورته فرقان بل سکه د خپل ځان امداد نشي کولای ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا دا الله نه سوا چې سو کم سو کرا مدد کوي سوک یا پیر بابا را مدد سوک یا غوث دستگیر را مدد سوک یا میا خواجہ صاحب را مدد او سوک پیر منګل می پسر نسا د منګرو ماران سیل می پسر زینا او سوک چې پیر بابا د لدر نکلم زړګې د صبر کما خدای نظر کوي نه ادا ورکول پیر بابا کولې شي ادا د غي اختیار دی قران ته غوږ نه یې خنو دا غا عقیده شرکی وی ته قران نه بغیر عقیده جوړېدل محال اسو ګران دا د قران نه بغیر عقیده نه جوړیږي الله کریم فرمای د الله د ذات نه علاوه کاغه هر څوک دی لا یملکون لا موتم ولا حیاتم ولا نشورا واقدار ندی د مرګ او نه د ژوند او نه د دوباره پاسولو دارنګ تاسو سورته فرقان په 55 سمات وګورئ الله کریم فرمایي د الله د ذات نه علاوه چې څوک د چا سجدي کوي د چا چړاوي کوي نظرانه کوي وای کافی ہے اللہ سب کے مشکل کشائی کے لیے په پلانکی زیب کې پلانکی زی ته میاګانو لتل صدامګرو لتل ما هغه دمګرو راته ویل په ځان باندې چې صادر مادر واچولې خواري ډېر اوکړه ده ما ته چې ته ټول عمر زمون غلامی او خدمت کې او کدیونه کنو بیا وته بیمارونه باندې خلاصيږي بس هغه چې زه بیمار شې او اوس نه خلاصيږم پرستا خیده خراب ده او دیتا په زور باندې غلام ګرځي که زما خدمت نه کې نه بسته به نه جوړيږي اس وهم اغستی وی بیماری را وستل لره کول دا سو کوي الله دا پیر سم نه بیماری کی سو آیا په دمانه لوګ ناراضي آیا دل قضای حاجت او نور ضرورت د زندګۍ نه پیخیږي چې هغه په خپل محتاج استای احتیاجی وسیله دي کی ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم بندگی کوي دوی سوا د الله نه دا چا چې نه فایده ورکول شي که بندگی کوي ولا يضرهم نو تزر رسول شي که بندگی پری دي دانه چې تاب بیمار کی دارنګي سورته سبا دویشتم آیات وګورئ پیرو کې خو سپې پروتي او تر پیر بابا په دروازو کې پروت تار خوان درګي نجس او چرسی بنګي راټول شوی وي او جناب مونږه دا قوالی دي قسمه قسم دا ناروا دي کارونه دی هغه کوي ورد الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره هغه دی یو د شړشم دانه ایجاد کی دا خو الله پیدا کړی دا نو ته چې یاره من په دې دی او کیلو په دې دی او دړای په دې ده د شړشم په دانه کې دا ډنډر چا پیدا کړی دی د شړشم په دانه کې دغه ګلونه چا زې کړی دی د شړشم په دانه کې دغه پلی چا زې کړی دی دغه یو دانه چې دا ټول مخلوق یو د شړشم دانه نشي ایجاد کولی ساواله سيزونه خو پرې دا چې ما شکیل د سترګ ورکی ما شکیل د خپ ورکی پخپې کې بول رګونه څنګه بوزي پاغه کې به آپشن څنګه پیدا کړي الوتل دي کې راستل دي پاسېدل دي خړل دي بچی راوړل دي لا یملکون مسقال ذره الله وای زما په خدای کې د یوې ذره واقدار دوی نه دي که تاسو دا سوق ورکې دا ډېر خلک دي الحمدلله دا د موحدینو علاقه ده د موحدینو کله دی دې کې الله رب العزت داخله خلاص کړی دي که زستا سو پیروي او هر میاش کې نه دومره دومره بته ما غوښتل ځکه پیران خپل بته یې ښا تب چیلې راولې ونه غرقېږي ګوره تب چیلې ګډ راولې ګوره خرابېږي ګوره دا هر اختر کې به یو بانګي بطرخ کې نیولې هر ماشوم به پیر صاحب له بانګي خامخا بوزي او چې کم کال کې دی ولا بانګي بونه ته بیا به سرکونډې خورینو یو پیر صاحب په دې پبو کې زموږ سره مناظره له سره تلیو آلته یو مشر ویل دی پیر صاحب له سوار له سو غړان چيلي په دې وختر کې راغلي دي سوار له سو تاسو نو وسوک شملي اوس کې هغه له چیرې په سونو باندې ګړان او دارنګي چیلیان او لوی لوی زناوران راولي دغه زناور لري لګیاي زناور ولا راولي نو الله کریم فرمایي چې دې د تاسو نه د نه د مصیبت لري کولو او نه د سر رحمت حاصلولو د دې واقدار نه دي د دې په نوم منښت مور کوي چې الله کریم د شفاعت اذن ورکي اذن لا شوی نه دی دریم دارا چې شفاعت کوونکې پخپلا داغه به بیړه پارشي هغه به الله بخلې وي ستاو زما د بخنه او د دې پیر سره د بخنه لا سپته لګي سلورم دار چې چا د پاره شفارس کوي ناغه به شرک نه کړي دوی خو دې پیرانو ته چغه وي شرک کوي نو مشرک شفاعت د سره شته نه نو واقدار ندی په مقدار دا پړچ د اډو کې د خجوري استاد محترم عطا الله بندیالوی سے باغه او نقطه ذکر کولا چې الله کریم وای ما یملکون من قتمیر چې تاسو را بلې هغه د قجوري د هغه پوسټ کې او اقدار هم ندي دا ولې وای ما یملکون من ذره نه وای دي ځکه وجدارا چې دوی مړه مدد کول او مړی نه چې کم کفن تاو دی د قجوري د اډو کې دا په منزله د مړی باندې دی دا پړه چې په منزله د کفن باندې دی الله کریم وای څنګه چې د قجوري د اډو کې د خپل پړچو حقدار نه دی دارنګ د مړې د خپل کفن واقدار هم نه دی او دا مسله تاسو اوریدلې دا اصول الفقه کې چې د نباش نه لاس نه کټ کیږي نباش مان هغه انسان چې هغه کفن کش دی یو باچا وزیر خخشی دا هغه سره د لکونو روپو کفن دی سرو بټنیم پکې لګیدلی هر څه پکې دی او دغه کفن کش لاړ شي دا خبر او کني کفن ته راوالي نو د لسو درهمو یا د ډال په مقدار قیمت وی داغه باندې لاس کټ کی او په دې کفن باندې لاس نه کټ کیږي دا ولی دا د ټولو احناف متفقه مسله ده او ټولو فقها او اصول فقه ذکر کړی دا ولې د دین لاس نه کړ کیږي وجه دا ده چې غلا اخذ د مال محرزه ته وایي هغه مال چې داغه څوکیداری کیږي هغه هغه نه څوک والی نو دته ویل کیږي غلا اج څوکیداری نه کیږي خیال نه ساتل کیږي ناغه تغلان نه ویل کیږي لا یملکون لکم رزقا واقدار ندی تاسو د پاره د روزي یره د الله دا روزي بند کاوي غنم الله پیدا کړی دی دا دانه الله پیدا کړی د دین علاوه بل روزي وګوره دا ساروی الله پیدا کړی دی دا چې کومه غلی دی دا خدای الله مخلوق دی د الله رب العزت ایجاد او صنعت دی تاسو دا سروزی خپل مریدان له پیدا کې سبل سوال وګورئ نشي کتلې دارنګي سورته زمر آیات نمبر 43 قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یاقلون آیات سره بندگی کوي اگر کو دوی چې واقدار ندی د شی او نه پکې عقل شته دی دا دویم عنوان او معنا معبودان د الله نه سوا هغه واق نبی رسول الله ته تو واقدار نه د الله نه سوا چې دوی څوک را مدد کوي هغه واقدار نه دي هغه پیران هغه معبودان اوس عام ذکر کوي چې د الله د ذات نه علاوه که عابدان دي که معبودان دي که غریبان دي که مالداران دي که سیدان دي که عوام دي قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم سورة مائدہ واللسم آیات دے ويريد کا بخير فلا راد لفضله کچره رادو کې الله پتا باندې د سخیر نشتره دا واپس کون کې د فضل د الله داغه سو کو واپس کون کې نشتره دارنګ صورت فاتر کې دوه میات دی صورت احزاب کې ولسم آیات دی یعقوب علیہ السلام و عزت تاسو نه د الله عذاب او فیصله نشم واپس کولې سورت یاسین آیت نمبر 23 لا تغنی عنی شفاعتم شیء ولا ينقذون فدن شرا کوله ماتا شفارس دیو نما خلاصول شي سورت جاسیه آیات نمبر 10 دارنګي کله نفي د خلق عن غیره تعالی ذکر کړي چې متصرف ځکه نه دی چې په دې ځمکه اسمان کې څه پیدا کړی نه دی یو ذره نه پیدا کړي که تاسو د الله نه سوا د بلچا بندگی کې الله رب العزت فرمایي زما د ذات نه علاوه بل څوک د بندګۍ لایق نشته ولی په دې ټول جهان کې یو ذره د الله نه سوا بل چا نه پیدا کړي یو ماشکه یو میګه یو ذره که زنده ده که غیر زنده ده اور هذا خلق الله فارو ما ذا خلق الذين من دونه سورہ لقمان آیت نمبر 11 الله وی نشي پیدا کوله یو مچو اگر کده دې مچ پیدایش تر ټول را جمع شي دا ټول ساينس دانان را جمع کا منطقيان را جمع کا لوی لوی ماهران را جمع کا ویره یو ماج یو مچ جوړول غواړي اول مچ جوړول چرته دي چې نفس دې ډانچه تیار کی بیا په روح بسوک پکوي مچله سترګې ورکول مچله دا نری سټ پیدا کول مچله د سر کې دماغ پیدا کول مچله وزر ورکول مچله پنج خپې ورکول هغه کې نظام انهزام پیدا کول هغه کې خپل ماده مذکر جوړول هغه کې بچی په راوړل هغه خوراک کول خوراک خارجول کې ناستل پاسېدل اراده شعور ادراک دا هر څه په دې یو بچ کې سوق پیدا کړي الله کریم وې کدا ټول را جمع شي اول نظر ډانچه نشي تیارولې او کډانچه تیار کی په دې کې روح نشي پکواله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لهم او دا مچ زکه ذکر کوي چې دا خلک درگاهونو ته روان دي او درگاهونو کې د مچانو سم انباري انبار دا ولی الته مټایان او ګړې د امدا پراټې ډېر موجودي کی کنه خلک نظرانه پیش کوي نو مچانو مو سره ډېر وي لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له دارنګ الله کریم فرمایي سورته نحل شلم آیات ده کسنا سه دماغ د کار کوي دا پیر صاحب د کم ځای اسمان نه راغورځیدلې دی چې تور د پخپو پریوزي سجدي ورته کې آیا دا پیر صاحب چرتا په دغه درې الله په درې کرته په لار د وړو بولو باندې نه دی را تیر شوی هر انسان دو کرتا د وړو بول په لار په راتيري کې نو ال د دنیا ترازی عقل من پوي شي کنه چې خوراک ته محتاج وي نه قضای حاجت ته محتاج وي او چې خوراک قضای حاجت ته محتاج وي الہ نشي کېدی ایا کل ثم یشرب ثم یاتی للازم ذاک هل ذاک الالہ دارنګ الله کریم فرمایي په سورۃ یونس آیات نمبر 34 کې دی منی نه انسان تاسو جوړوي که مونږ جوړونکیو آل عمران 128 کې دا سدي چې تصرف الله لده اختیارمن الله دی دین علاوه احادیث مبارکه دې عنوان باندې ډیر دي دغه احادیث مبارکه وګد حدیث دی دغه آیات کریمه چې کله نازل شو کله چې سوال کې د الله نه کوا کله چې امداد غواړي د الله نه غواړه بیا فرمای وعلم په دې خبره ځان پوهه کا ان الامه لو اجتمعت کدا ټول امت او خلق را جمع شي الا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء چې دوی تا ته سفیده درسه هیڅ فائدہ نشي درکول مگر چې الله تعالی پر لیکلی وي او کټول راجم شي چې تا ته څه zarar درکې نشي در کول الا بشین قد كتب الله كتب الله عليك چې الله تعالی پر لیکلی وي نو دا سو په دې باندې اقوال د علماوم ډیر دي علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کوي چې په لخرو کې د الله په مخلوقاتو کې لوی مخلوق هغه ملائک دي او ملائک چې کوم دین فلیس لهم من الامر شیء د دوی هیڅ اختیار نشته بلکې الله کریم دوی لا کارونه و تعالی کړی دا بکه دا بکه الجواب الکافی 174 صفحه کې لیکي علامه ابن جوزی ذکر کوي چې طائفه من الروافض چاغه ته مفوضه ویل کیږي وی الله تعالی محمد نبی رسول الله پیدا کړی دی وی ایش ينفعونک ليس بأيديهم ضرر ولا نفع سفیدا بازار کی تا تا د دوی پلاس کې نس زرشت او نس نفشتره الفتح الربانی کې اولنې جلد 88 نمبر صفحه دا دارنګ نور ګڼ صفحات او ډېر تفصیل پای کې کړی دی دا نفي د شرک فی تصرف دریم عنوان دی نفي د شرک فی دعا اصطلاحا دعا ستوي اسوال د الله نه استعانت او استغاثه د باری تعالی نه په شدایدو کې دا سره دا د الله حق دی مصیبت کې تکلیف کې الله تعالی مدد کول او شرف دعا اصطلاحا دیته وي ايدعو غیر الله تعالی ويستعين ويستغيث به ويسأله الاجابه وانجاح الحوائج دا الله نه سوا څوک را مدد کول امداد ته غوښتل دارنګي حاجتونه سر کول هغه ته اوسپاري بی اعتقاد ان ذالک الغیر مالک للنفع والضرر په دې عقیده باندې چې دغه غیر سیب چې دی د نفع او د ضرر مالک دی ها ظاهری څه اسباب وي تاسو ته درځما په جاس کې په روالو زی یره تاسو سره احسان کوما پیسې دل درکی تاسو سره امداد کوما پند ته اوچت کې هغه جدا خبره ده اسباب بغیر د اسبابو نه اتوي چې زما امداد وکا زمانہ دا مشکل لره کدا شرک فی العفت دعا دی دعا بلنه دا د الله حق دی ابراهيم عليه السلام وې زب خپل رب را مدد کوم رب را بلم او د الله په بلنه باز شاقي او نا امید نه ګرځم د موسی عليه السلام په باره کې فرمایي سوره دخان آیات نمبر 22 دویشتم آیات دی فدعا ربو انها اولای قوم مجرمون اب د زړه چغه وا چې आवाज په خله باندې لګ راوته دي پشان د یونس علی السلام کې ذکر کړي سوره انبیاء آیت نمبر 87 کې تورو تیارو کې گیر دی د مئی د خېټه تیار ده د دریاب د چپو تیار ده او د شپې تیار ده الله کریم چې جیل کې باندې ده الله جیل هم ساجيبه دی یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې دی الله ما سره د خلاصي سره اسباب نشتا د نبی علیہ السلام په باره کې صورت جن آیات نمبر 20 شلم آیات دی قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا انما ادعو ربي یقینا زخبل رب را مدد کوم او دا الله سره هیڅ څوک شریک بنه ګرځوم ګور دی آیاتونو کې هر یو دعا یدعو دعا الله به را مدد کاو د ټول انبیای کرامو حالاتو ګورا یو پیغمبر چې تخپل پلار نکنه د را مدد کړي بل پلار نکي چې هغه پیغمبر وي لکه د اسماعیل علیه السلام پلار پیغمبر دی د یعقوب علیه السلام پلار نیکو دا پیغمبران دي خو چرې په یو مصیبت کې هغه ته چغه نه دواله الله کریم فرمایي د ټولو انبیای کرامو حالات سورته انبیاء آیات نمبر 90 سورته انبیاء 90 نمبر آیات ده انهم كانوا يسارعون في الخيرات دارنګ بل طریقه ذکر کړي یو دارې چې بلن لایق الله د انبیای کرام او الله را مدد کړي دي نیکانو بندګانو الله را مدد کړي دي تم الله را مدد کا ترغیبا دام ذکر کړي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ الله وې زنځ دې مستانه لره نه مې انسان مارا مدد کا الله وی زمان نمونه دی صفتونه دی کم تکلیف در باندې رااله بے پردې کېږي یا ستار ګناونه دی ډیر شو یا غفار دشمن دی غالب دی یا قهار یا جبار الله ګن صفتونه دی کنه هغه مناسب صفت راخله داغه ذکر کوا سوره بقره آیات نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ انسانان الا خپکیږي چې بار بار ته غواړي الله په بار بار غختلو باندې خوشحاليږي امر دی سورته اعراف آیت نمبر 55 ادعوا ربکم تضرعا وخفیا راو بلې خپل رب پاج زیبانی او په پټ باندې دارنګي اعراف آیت نمبر 180 ودعو خوفا وتمارا بلې الله په ير باندې او په تم باندې دارنګي فرمایي قل دو الله او دو الرحمن ايم ما تدو په کوم نوم باندې چر بلې الله نومونه خسته خسته دي دین علاوه احادیث په دې باب کې دام ډیر دي په دې کې عنوانات دي یو دار چې د الله نه سوا بل څوک را مدد کول دا کفر دی د الله نه سوا بل څوک را مدد کول دا ارتداد دی دا عنوانات ذکر کړي یو ارتداد دی د دې لپاره سورته انعام 71 نمبر آیات وګورئ قل انذو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا د الله نه سوا بل څوک را مدد کول دا کفر دی و یوم القیامت یکفرون بشرککم سورته فاطر سوار لسم آیات کې پرزا د قیامت کې دوی با انکار کوي تاسو په بلل باندې په کفر باندې دارنګ د الله نه سوا بل څوک مدد کول دا ظلم دی سورته یونس آیات نمبر 106 کوم د الله نه سوا بل سو کرا مدد کو نو موږ به تیرې ویلې تجاوز بم کړي د حق نه بیا قران کریم کې چې څوک د الله نه سوا بل سو کرا مدد کوي هغه باندې او قسمه قسم فتوی قران لګولې دي ټولو نه لوی ګناه دا ده چې الله له شریک وګرځي حال دار الله ته پیدا کړي الله پیدا کړلې او دا الله نه سوا بیا بل څوک را مدد کول دا شرک دی دا کفر دی او دا عظیم ګناه ده علامه ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی وصلاح القلب وفلاحه في عبادة الله تعالى والاستعانة به وهلاكه وشقاؤه هلاکت د زړه شقاوت د زړه ضرر عاجل او عاجل عبارت المخلوق د مخلوق بندگی کولی ول استعانت به او مخلوق باندې امداد طلب کولی غاصت اللحفان 52 صفحه دا اورنه جلد دی شاولی الله رحم الله ذکر کړی دی اقسام الشرک چې دی انهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقير شرک لوی شرک د کافر داو چې هغه با په حاجتونو کې غیر الله را مدد کاو او بیماران له په دې شفا غریبان له په دې مالداری دا داغوی عقیده وی دغه او چې دې ته مشرک ویلې کېدو نو دا مختصر دا دو عنوانات دن ذکر شو چې د تصرف اختیار مالک الله دی انبیاء کرام ملائکه جنات او نیکان بندگان عام معبودان هیڅوک اختیارمن ندي چې کله متصرف الله دې د بلنې لایق هم الله دې او باغې باندې آیاتونه تاسو اورېدل مونږ کو بیا سورته فاتحه وایو ان شاء الله